سلورم حصہ د صورت او په دې کې مثال د متکاسلینو هغه بیانې نمونه د متکاسلینو هغه ذکر کړي وچا چې جهاد کې سستا کړی را د الله په دین کې سستا کړی را د هغه قوم حالت وره چې داغي سهالت او هغه سره سو شو او دلته جهاد ذکر خو نشتا چې د متکاسلین نمونه بیانې د جهاد ذکر خو نشتا اصل کې تا چې کله فتوا ولګولا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم نو چې کله دا وای چې څوک اولیاء او تا کارساز حاجت روا وي دغه مشرک نو تاسو به جګړه شروع شي او پتا به فتوی شروع شي الله وی غد پات نشي دبو نشي کدی د بنی اسرائیل او مثال وره چاغي د جهاد نه انکار کو او جهاد ونکو نو سلویخ کانا وادی ته کی چې کوم نه پات شو حیران او پریشان کچره تاسو سسچا په جهاد کې وکړه او د الله د دین بیان دی اونکو نو پریشان بشي او بشرمېږي سپک بشي کچره تاسو کې د جهاد ماده نه نو غلامان به پاتې شي لکه څنګه چې بنی اسرائیل دا غلامان پاتې شي ویل قال موسی پکم مکی چې وی موسی علی السلام قوم خپلتا اے زما قومه یاد کې احسان الله علیکم چې تاسو باندې کړی دی اس جعلا زکا چې پیدا کړی دی پتا څه پیغمبران او ګرځولې تاسو بادشاہان څنګه بادشاہانو اصل کې دریو سيزونه چې چا سره نه عرب واغ ته بادشاہ وي یو چې لوی کوری ابل چې غړی او وبو چې دا درې به برابر وي به بادشاہ دې بادشاہ اور کنه بادشاہ دې چاته عزت نشته نو تاسو بادشاہان وګرځولای یاد ملوکان معنا احرار تاسو آزاد کړئ زکه آزاد سره کله خپل ځان د پاره سیاست کی ځان ساتي او کله بل باندې حکومت چې کوم نه کولی ولې غلام خو نشي کولی کوم یا دا چې پلار نه کوله بادشاہان کې شي نه چې چا نه کوله کې بادشاہ حق راشي هغه ته بادشاہ شي خلق هغه ته چې کوم نه بادشاہ وي وجعلکم ملوکا دی وجه باندې مطلب دا چې پر روحاني نعمتونو کې لوی نعمت دا نبوت هغه هم تاسو کړی په ظاهري نعمتونو کې دوی نعمت دا بادشاہت دی دا هم الله تاسو له درکړي نو آخر ولې نه پاسه د دې نه بل احسان کوي و آتاکم درکړي دي تاسو ته هغه سوچ نه ورکړي اچا تر خلقنا اې زما قومه داخل شي هغه پاجر مګتا كتب الله لكم چې لیکل الله تاسو لپاره ولا ترتدو مو واپس کېږي پښاګانو کله شی بتاوانیان اصل کې عمالقه دا د بنی اسرائیل تربوران هغه عملیق ابن داووس ابن یعقوب هغه چې کوم دی د یعقوب علیه السلام په اولاد کې نه عمالقه دا د دې تربوران دیر اسحاق علیہ السلام اولاد کیو غد داوس پا اولاد کیو کله چې دی لال مصر ته اول ته آباد شو نو هغه عمالقه چې کوم دی په شام باندې قبضه وکړه او چې کله دی هجرت وکړ مصر نه رااله او دی چې کوم دی فرعون غرق شو او دی رااله نو موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې قوم ته وایا چې جهاد بکی دغه ملک بازاري د خپل تربورانو لکه چې ابراهیم علیہ السلام سره الله وعده کړی و چې ستا اولاد ته بدل شام حکومت دا ورکوم موسی علیہ السلام قوم ته وی هغه ته خو پته و دی تر بورانو باندې وی چې نه هغه دولس تنه لګلیو هغه نقبا چې کومو خو موسی علیہ السلام ته ویلو چې تاسو به عربي کوله حالت نه بیانوي وی عمالقه ډیر مضبوطو چې دی راځو نو لس تنو هغه بیان کو دو تنو اونکو یوشع ابن یوحنا یوشع ابن نون او کالب ابن یوحنا دې هغه بیان وکړو خو بهر حال داغي تربورانو هغه کې جندل نو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی قالو وی دی اے موسی علیہ السلام ان فیها بشک په دې ځمکه کې قومن جبارین یو قوم دې زورور و ان بشک منګا لن ندخلها چرې مداخل نشو غیتا ته دې پوری چې دی وځي دا غینا کچر دی اوزی داغی نه پخپل طبیعت فإنا داخلون نو بشک منګه به داخل شو خو کله جنگ خبرې نو ګره منګه نشو کولای وسم وی مسائل په افهام او تفهیم باندې حل کو اے سولا ګرام الفاظ لري اور منګه مسائل په افهام او تفهیم باندې حل کو اور الکه جنگ او جهاد نه نه دا جدا زمانہ ده دا د صلح د روزه زمانہ ده دا د جنگ زمانہ نه ده منګه په خبرو باندې مسائل حل کو او غیر راغلی دی زنانو بے قدری کوي د خلقو بے قدری کوي قتل عام کې کم نه کی که فلسطین دی او که کشمیر دی که بوزنیا ده هر یو کې قتل عام پکې چې کم نه کیږي او شو او دی وینه موږ مسائل په خبرو باندې حل کوو دا حق د یهود مشد او داری اولاد دی هغه د یهود خبره چې کم نه کوي حالانکه دا د مسلمانانو خبره نه مسلمانانو پیغمبر ته ویلو د بدر په ورځ لا نقول لکا کما قالت بنی اسرائیل الى موسی حضرت مونتا ته هغه خبر نکو څنګه بنی اسرائیل کړي و موسی علیہ السلام ته چې فذهب انت وربک فقاتلا بلکې مونږ دا وایو چې تب فذهب انت وربک انا معكما انا عن يمينكما وعن شمالكما تدل شاه ستا رب تاسو امداد کوي او مونږ بس تاخيو کیم طرف ته ولادي مسلمانانو خدا خبره ودا د کافرو خبره ده او نن مسلمان د کفارو خبره خپل کړی ده او هغه چې کوم دینو کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی لتتبعن سنن من قبلکم حضرت نال بن ناس تاسو بعد مخکنو په طریقو روان شئ او دا سو برابر شئ لکه څنګه چې یو پڼه بل سره برابر ده دا سو تاسو برابر نو دیوی مونږ جګړه نشو کولای قال رجلان او هغه دوه سړو د اې کسانو نه چیرې دل الله نه مراد جن موسی هارون علیهم السلام دی اغي وی ایا وی مراد جن یوشع او کالب دی په بهر حال مراد جن د دوار پیغمبرانو چې احسان کړو الله پرې دوالو داخل شي په دې سرحدونو راغی تا باب سرحد و سرحد ته خبر شي کړه کله چې داخل شي دیتا د بشک تاسو بغالي دی خاص په الله ځان سپاره که تاسو یقین کوونکي یې اعتماد په الله کوئ اس پر وانیسته قالو وی دی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها بشک چرې مداخل نشو موږ دې موږ ته اس کړه سو پوری چی دی پاره کې فذهب انت چلن شي ده نو په دې وجه هغه نه یادې هارون علیہ السلام یادې ځان ذکر پیغمبر خاتمه هغه یقیني ده ففرو پیسلو کا پمنځ مونږ کې پمنځ دې قوم دې دینه کې الله کې دې عذاب ورکه مونږ ته جدا کا او الله بشک د اعظم کا بدل په دیوان سره یې کالا دی ونه داخلي کی شام ته یتی ہونا پریشان دی دی په مګه کې د کمغم جن کې کا پدې قوم دی دینا د سلويخ کاله کې هغه زاړه ختم ختم شو هغه زاړه خلق ابو جای هغه زړې ترنګ ختم شوی ټول مری دا زاړه خلق چی دا خی خو د دې هغه همت خو کم شوي وینې دغه شوي سوچ کې راغلي نو چې کله نوجوانان بیان کوي یا د تنظیمي کار کوي یا په یو فرقه رد کوي نو مشر نه نه هیڅ نه لګوارو کوي اره نه نه نه اره کنه یاره ته لګوارو که سړی مصلحت ته ګوره کنه اره نو وایته چې ځوان لري تا تا مصلحت ته کتل اره و توحید د الله چې بیانې دا خو نوجوانان بیانې کنه هر پیغمبر چې الله لګل دی ځوان لګل دی بوډا خو بیا د مصلحت نه کار اخلي هغه صرف به ته دعا کوي ته دعا کوا مشر دواګانو لپاره دی مشر د دې نه دی چې ابوی کینه پارا مکه ودا سي او کدا سي ټول بوزدلی کې راولي دا خلک راولي د سلويخ کال کې هغه خلق لا نو جوانان راغله نو نه سره راغله یوشا علیہ السلام داغي مشر شو او هغه ته وی چې جهاد وکړو هغه پیغمبر د موسی علی السلام نرستو هغه ورته وی چې جهاد وکړو وی بالکل کوبا او چې حمله وکړه نو پرون باندې حمله دار الخلافه هغه وارسته بیت المقدس هغه آزاد کړ نو الله ورته وی داخل شي دی خاص او دا مطلب دا د نوجوانانو کار نوجوان چې کار کی فتوحات بچی او کنه مصلحت نه کار اخلي نه اسمتي جوړ بچي مخ سره وردا او رد منکر چې کوم نه وکړو ښکار خبره کوه بیا نتیجه الله تاسو الله وستا غیبی امداد چې کوم نه وکړي وسو دوه مواقعا د دې ځای شروع کی پینځم باب او پدې کې بیانې جزاء الظالم سزا د ظالم هغه بیانې دنیوي او اخروی دواړه دنیوی دا چې چا د ظلم بنیاد او ایره کې خو ده نه چې څومره ناکاروالي کېږي د دې ټولو په کیسه ده د هغه په کیسه ده واقع ده او اخروي دا چې جهنم کې وي دارنګې د ظالم سزا بیانې چې لا سختې پرې ده او چې غلا وکړي نو لاس نه پرې ده دا سزا د ظالم دا چې کم دی نه پیش کوي چې ظالم له مسلا ورکه که ظالم دغه څه پری وي نو ملک په تباشي کمال لړم دا مطلب دا رنګه دې خبره بیان کړي چې نرمي مکوا سستا مکوا حابیل سستا ټول نه قتل شو دا مکوا چې تا لاس تړلې نه نه بیان کوا خطې زه سره او چې ته ګور چې سره ما وی او چاره نشتا نه بیا ټول لاس خپل خبره دا چې پرې چې بل کې دا کتا سره وسلی کته مخ کې کېږي بیا دا رنګ ته ملا څخه پرې چلوا چې نو پوری چې اوس کار ډېر ډېر نه کیږي حتی دې کار په مکوا ولې کله که حالت داسې راشي نو ته هم بیا لاس په فضای د حاضر ونه کار باندې کړه چا قتل شو وتل عليهم بيان وديتا نبع الذي وقد غكاس نبع ابن آدم قصاد دوزامن آدم عليه السلام بالحق پرشتنی ادا بالحق ولې وي مطلب دا چې تاریخ کې رښتینی واقعیت ګوره واقع چې کله بیانې نو رښتینی ګوره اور تاریخ کې خرافات مو بیانوا د واقعي او د ابو المحلف روایتونه مو بیانوا و د دین ځان بچ کوه دروغ تاریخ مو بیانوا رښتینی تاریخ بیانوا او خاص کر دا صحابه مبارکه د انبیاء باره کې نه دا مذهب ګور محققین نه دی دا د متأخرین مذهب دی او دا غي تساهل کړی سچې کړی دا چې غیر فضائل کې حدیث ضعیف قابل عمل دی محققین وایي چې ان فضائلکم حدیث ضعیف دا قابل عمل نه دی او متأخرین چې کله حدیث ضعیف قابل عمل ګرځي نه دا غي سو شرایط دي یو دا چې دا حدیث په احکامو کې نه دا مطلب دې ګاله جګړه شروع کړه یو اولګي ابو له قتل کو اجا کا قاتل چې کوم دې ټونګي والے نه قاتل پوښو چې وردا څه کار پکار دی او کارغه خاص کو لکه چې کارغه غیرتی دی ښا کله بل ماغي ولا نه راځي لکه چې کارغه حضرت شیخ القرآن وایي چې دا غیرتی دی دې چا په جما نه دی لیدلې نور بهایم او تیور کارغه جما کوي لیکن کارغه چا په جما نه دی لیدلې تر دې پورې بعض فلاسفه هغه منکر دي هغه چې جماع نه کوي بلکې ماده ولګي لړ لګي او د ماده په خله کې خپل لاړ کی ادارې نه بیا بچي پیدا کی نه دا دې غیرتی نو سبب چې وای د غیرتی نه وای دا چاله وای چا چې غیرتی نه بلتی کې غیرتی چې تاغه ته کتاب وي اتاغه ته قران وي هغه کې څه غیرتی وي او د مفتی صاحب سره ملګری و ډاګه مولوی صاحب چې کوم دی نه په جمعیت العلماء اسلام کې شامل و نه چې ضیاء الحق دور راغی هغه ته پیسې سات کړې نه دا غره دل نه وته نه اته سمې ول خورو نه به ځان ته لونکی خود اهل سنت ول جماعت اور نه دې چې کوم دی اسلامی جمهور اتحاد سره چاري کوم موجودیان وو انورم وو هغه سره الحاق وکړو نه دا تاسو ته ټاکلو چې تاسو له ولې پرې خورا څه چل دی او تا داغه جماعت ولې پرې خور بدعتي کې غیرت لیکا نه کارغه دغه خاص کو چې سبق کله وای د غیرت نه وایا دا دا چاره وایا چې حق پرستی او متبع سنت دا هر چا علم مکو چې موږ سبق دار چاره وایو اے موږ خو طالب یو طالبان یو امون بلار چانه وایي نه چا چې غیرت انداغه نه سبق وایا چې سبا تم غیرتی کنه د غیرتی چې استاد نه لري نشاګردان هم درازي دا مطلب نه پدې وجه کار غي خاص کو خاموش کې ناستل دا ذلت او رسوایی ده قد كتبنا فرض کړو موږ جهاد بنی اسرائیل باندې جهاد هم ځکه فرض کو چې خاموش باندې کېنه كتبنا القتال على بني اسرائيل او یا من اجل ذلك د دې وجنا چې قتل یو لوی ګناه دی نو كتبنا القصاص على بني اسرائيل فرض کړو موږ قصاص بني اسرائيل باندې او موږ ویلو انه شان دار مر قتل نفسان سوچ قتل کیو ناس بغیر د قتل نفسنا بغیر د فساد په ملک کې نو گویا کې دا قتل کو خلق ټول لکه هغه د قتل کې خدا کنه لږ سه وکړه اول راول وکړو تر دې پوری چې نو بس قتل ته ورسېدو نو دوم پکې باقی دی سره او د قتل هغه کې خدا ومن احیاها اسو کې ژوندۍ کې یو ناس نو گویا کې دا ژوندۍ کړ خلق ټول د چامس کې صلح اصلاح وکړه یا د خدای په کتاب یو سړی ژوند کو د توحید بیان کو دا سلور وار مسائل د بیان کړو نو کتا یو تن پوه کو نو سبحان باغ نور پوه کی نو بل اور باغ نور پوه کی نو لکه ټول خلق تا ژوند کو باغ ټول کې ستای سره الترغیب فی التبلیغ ولقد جاءتهم پتا کو سره غلی وی ته پیغمبران پخکارو دلایلو نو بیا زیات پدې کې پستاغینا په ملک کې خامخا زیاتې کوي نو چې زیاتې کې سزا به سي انما جزاء الذين بشک سزا دا کسانو چې جګړه کوي الله پیغمبر سره الله سره څنګه جګړه کوي نو قران دا غي جواب کوي وای خاونا یعنی کوشش کوي په ملک کې فساد دا مطلب بدمنی جوړي امن د ملک خرابي جاتی کوي شوکی کوي حق پر سره جګړه کوي داغه مقابله کوي دا الله پیغمبر سره جګړه کوي نو دې بیا مختلف شکلونه دي یو داسې دی چې هغه قتل کوي او د خلکو نه مال لاري خو لیکن قاتل دی نو دا هغه سزا ان یقتلو دا چې اودي وجل شي قتل کوي دویم دا چې قتل هم کوي او مال هم کوي نو دا هغه تش په قتل اکتفا مکوا او یسلبو یا دې اوی ځان کړی شي قتل کا او د مرګ نه پس د درې ورځې هغه ځان په ونه چې خلق دا غره عبرت چې کم نه نوازي او دریم دا چې قتل نکي او صرف شکی کوي لارې شکی او مال اخلي نه داغي او تقطع یعنی پرې کړی چې دا څنګه داغي او وخت داغي عدل بدل خلاص او کې رخوا دا پرې دا او سلورم دا چې اصل لارې ډک کړی دا چې پلار دي چې ته دې دا ذالک دا لهم داغی لپارا رسوائی لپا دنیا کے اور دی لپارا عذاب لوی پا آخرت کے مگر آکا سان چی توبہ باسی مخیر طاقت تاسو نپاری تاسو لا گرفتار کرے نلے اتو بے رستا نجابو تو حکومت سنوئی ہاں دا اللہ سزا غتشتا غت اللہ دا غت المن معاملہ دا خو لیکن حکومت بسنوئی وطا پوشے بے شک اللہ دے بخون کے مہربان نوش قرآن کریم ترغیب اور کئی اعمال صالح ہوتا ترغیبات جهاد ته ورکړو نو اوس ترغیب ورکړي اعمال صالحو ته او هغه درې وار اوامر هغه ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اتقوا الله یریږئ د الله نه او ګوره چې څوک د چا یریږي دا هغه تختی نه څه مطلب چې د الله نه یریږي دا هغه وتښته نه وابتغوا ولټوئ الله ته نزدېکات وسیله التقرب الى الله بالاعمال الصالحه دې ته وی وسیله هغه عمل چې الله پاغه رضا کیږي او دا معنا عبد الله بن عباس کړی دا ابو وائل کړی دا قتاده کړی دا حسن بصری کړی دا طاووس امام مجاهد ربيع بن انس دې دا معنا کړی دا ابن کثیر دا ټول اقوال نقل کړي او بیا وی والذي قال هؤلاء الائمه لا خلاف فيه بين المفسرين و دا معنا چې کوم دی ائمه کړی دا نه یو مفسر په دې کې خلاف نه کړی چې د وسیله معنا العمل بما يحب ويرضى العمل بما يحب ويرضى التقرب الى الله بفعل الطاعات وترك السيئات خازن معنا کوي مدارک معنا کوي الوسیله تو وسیله په لغت کې ویل شي واسطه ته چې د چا په وجه سړی بل شي ته نږدې کېږي که هغه صناعت یې احسان او که هغه خپلولي او په شریعت کې الوسیلتو هي فعل اطاعات و ترک السیئات مدارک معنا کړې ده ټول دا معنا کوي چې وسیله دې ته وایي لیکن د وسیلې معنا چا دا نه کړې چې چا ذات الله ته وسیله کا اولیاء الله ته وسیله کا اداغی نه وغواړه روح المعانی دې دې کې خط تفسیر کړی دی هغه وی چې توسل د زوات الفاضله دا ثابت نه دی صحابونه اجایه معصولا هغه د قرشي دواګانې هغه کې دې ذکر نشتا اجا چیرې ورکی ملک دعا فعله البیان سوق چوي چې توسل د زوات ستانه مونږ ته لوخي دی مونږ ته لوخي بیا له سبکی قول نقل کړی چې سبکی وایي نروح المعانی لکی کہ آخر کم دلیل سبو کی سرا اور شیخ الاسلام بالکل صحیح مسلک چلو لے دا شیخ الاسلام تیید کر رہے اور پسبو کی بانے رد کر رہے بعض ملگرو علماء اشنغر کے موری خان بادشاہ سے شہید اور دار نور مخالفین ہوتے ہوئے چبت دا سبو کو چھ فتو درو وارو دے شمس الحق افغانی سے اور چھ سب فتوا ہو کم پاری محمدی ا چې هغه بیا یادېږي ښه نه دا فتوا هغه چې کوم دی ورکړې وه په هغې ډېر مشکلات ملګرو ته جوړ شو د وسیلې ښه تفسیر روح المعاني کړی دی لیکن د هغې نه زیات تفسیر شیخ القرآن کړی دی البصایر کې دا رنګي سیارت الانسان هغه هم ښه تفسیر کړی دی هغه تحقیق یې کړی دی سیارت الانسان وایي چې د وسیلې ګڼ اقسام دي د وسیلې ګل قسمونه دي ښا یو دې توسل د اسماء الله الحسنا دا الله په نور باندې توسل الله ستا په نور سوال کو الله ستا په نور باندې غواړم دې ته وایي توسل د اسماء الله الحسنا او سورت اعراف کې ذکر راځي چې یو نیک بنده ژوندې دی او ته ته دعا مالو غواړه لکه څنګه چې نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وی لا تم سنا فی دعا کیا اخی منګه په دعا کې مې را یا صحابه برالو نبی علیہ السلام ته دعا موږ له غواړه موږ له استغفار غواړه نه دام شتا لکه سورۃ النساء کې آیت 315 مصیبه کې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول کچری دی ظلم کړی په ځانونو او بیا تا ته راغلی وي بخنه غوښته ویل الله نه او بخنه غوښته ویل دې لپاره پیغمبر نو مونږ دې الله توبه قبلونکې او مهربان کون سا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا دې توسل به دعا صالحین دا صحیح دی چې نه سره ژوند دې دعا ته واره پنځم توسل د اسماء الصالحین د نیکانو خلقو په نومونو باندې توسل کوي توسل د اسماء الصالحین لکه نبی د اسلام فرمایل اللهم رب جبريل ورب ميكائيل او رب محمد د نیک سړي نوم والي الله ته زما دا کار وکړي ته د فلاني ربې د پیغمبر ربې ای د جبریل او د میکایل ربه زما امداد وکړي نه ډار څه ناجیر نه ده شپږم توسل د صلات علی النبي صلی الله علیه وسلم توسل په درود سره لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې یو کس حاجتي الله تعالی خلق ته لدې د دوه رکعات نفل وکړي اجازه درود شریف په نبی رسول الله وي اجازه هغه دعا وي الله دې حاجت پوره کړي صلات حاجت کې دې ته وي توسل د صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم د دې نو انکار نشته وم توسل د جاه و ذات توسل د زوات والجاه د چا ذات وسیله کول الله تعالی فقهاء کرام د دې نه قائل عز ابن عبد السلام هغه صرف د نبی علیہ السلام قائل دی د نور نه قائل امام احمد بن حنبل هغه وی چې مطلق توسل دا مکروه تحریمی دی چا په ذات باندې دا نه مکروه تحریمی دا رنګي علامه قدوری باب الکراهیت کې د امام ابو یوسف نه نقل کوي هغه وی قال ابو حنیفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به لدی مناسب دی یو کس سره چې دې سوال کې د الله نه مگر د الله په نومونو به سوال کوي د چا په ذات باندې به سوال نه کوي دا د امام ابو حنیفه قول قدری نقل کړی باب القرات کې کراهیات شکل بیانې دا رنګي صاحب د ټول مختار هغه باب الکراهیت کې ویل د امام ابو یوسف نقل کوي قال ابو حنیفه لا ينبغي لاحد ان يسال الله الا به لری مناسب یو کس لا چې دې سواد کې سیوا د نمونه د الله را دا مذهب د امام صاحب دی وی جو علماء دې بند زوات فاضل او توسل قائل دي موږ ټینګ نه ځګی دي ولیکن د امام صاحب مذهب مخکې راکنه نو موږ مقلدین د قول امام صاحب چې کله موږ ته قول د امام معلومیږي نو بس ټیک ده موږ د بل چا قول سره څه کار دا اتم توسل عند قبر صالحین د نیک سړي قبر سره ودرېږي سوال د الله نه وکړي چې خدای ته زما امداد وکړي خو ستا دا عقیده چې دلته کې دعا ډېره قبلېږي ځکه دا ځای کې کوم دی نو پات دی نهم د چا قبر سره ودرېږي او زما لپاره سوال وکړه ته زما لپاره سوال وکړه نه دا دواړه قسمې بل اتفاق حرام دي هېچا د دې په منع کې شک نه کړی او او دې ګره چا خبر سره نو دا دې صریح افکار شرک یو لسم د چا خبر سره نه ولار ادا و فلانی ته زمال پار سوال کا فلانی بابا زمال پار سوال کا دا لا لا غیبانه आवाज کوي نه دام دې شرک دولسم قبر سره نه ولار او دلته اته فلانی را مدد شو زمای امداد کا نه دام دې شرک په دې کې صرف دغه شپږ قسمه وسیله دا شرعي ده باقي هغه چا په ځان دا وسیله ده بدعي او دا چې زما لپاره سوال وکړه یا ترا مدد شه نو دا شرکي وسیله ده دا دولس قسمه وسیله صیام الانسان هغه بیان کړې ده نو آیت کې د وسیلې نه مراد ترغیب الی الله بالاعمال الصالحه وزان نزدیک الله ته په اعمال صالحه او قران کریم په خپل بیان کې وجاهدو یعنی جهاد ته په دین الله کې د وسیلې لوی درجه هغه دی جهاد ودا الله د دین د پاره جوړ جوړ دا لیکن دې خدای نه کیږي دې نشي کولای د دې دې توسل د زواج شته او لوی مرتبه د وسیلې هغه دی جهاد په سبیل الله لعلکم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ او څوک چې درې وار اصول نه مني د دین منکري د داغي سزا بشکا کسان چې منکر دي درې درې وار اصول نه نه الله لري نه اعمال صالحه کوي او نه جهاد کوي لو ان لهم کچری شوی دیر پارا رسو چې پزما کې لټول اپشان داغه نور هغه سره د پیجه ور کی عذاب دور د قیامت نه نه قبلې ګرځي نه د دیر پارا عذاب درناک اراده وکیږي چې وځي د غورنا او نه ویلي او تم کې داغه نه او د دیر پارا عذاب انشا والسارقو غلا گر سره اغلا گر خدا چې کله غلا وکي فقطعوا ايديهما نپرې کې لاسونه لري دې دې څه مناسبت وو اور مسئلہ خو د نزول العباد شروع ده ارد د شرک اعتقادي شروع ده نماز کې بګه دغه اجر ذکر وکړو اصل کې محارب دو قسم دی یو دې محارب په دنیا کې چې ستاره مال اخلي غلا کوي ایو دې محارب په ایمان چې هغه ستا ایمان ګډوډ کوي نو قران کریم دې ځای کې ذکر کوي د سرقې چې وایو سره دو اغلا کوي د شپې او د محفوظ ځای نه غلا کوي نو د هغه لاس خو پرې کوي نو هغه منجور چې هغه درګاه کې ناست دی هغه د ورځې نه راغلا کوي د خلقو لاسونه شوکوي او د خلقو په ایمان ډاکې غورځوي و د دغه منجورانو لاس نه پرې کوي دغه منجور نه قتلی چې د خلقو ایمان باندې ډاکې غورځوي غر خو بیا هم د شپې غلاو کېږي په خپله مخ باندې لیکن دغه منجور چې د خلقو ایمان تباه کو تباه کوي او نور به حیا دې د زنا اډي جوړ کړی دي نو دغه نه قتل کې داخله لاس پرې کې په دې وجه قران کریم ذکر د حال چې کوم نه وکړو امام سی وی چې د لسو په اندازه باندې غلاو کی نو دا غلاس هغه پرې کی کدا غي نه کمی نو تعذير بور کوی شي سزا بور کی خو لیکن لاس نه پرې کیږي مقدار دا غي لسو کوي او چې یا دته لګوا حال کې سپاو ایا په خپل هغه دته اقرار کی نه علاوه بر هغه لاس دا خې لاس په دې مړوند کې دا به کوم نه کوي جزاء الله سزا دا په سبب دا وی کې دي کړی عبرت دې طرف الله دا او خې لاس کا او به ابن کعب معنا کې فقط او ایمان او ما پرې کې خلا سره راوي نکالم دا عبرت دې د طرف الله دا الله وی عبرت دې او کته لاس سره پرې کېږي نه دا خوا او څه په کوم دې مونږ دې کوم دې شراولې دا خو زیاتې دې نو الله وی الله د زور او خاوند د حکمت دې کې حکمت ته کنه ولې دا غلا چې کوي دا څه مهذب پیل شو وی دا غیر مهذب سزا ده انساني لاس پرې کو نه دا غلا دا مهذب پیل دی نه چې غلا یو سړی کوي ځان غیر مهذب کوي دا غلا به سزا غیر مهذب نه ورکړي او دغه لاس علاغه امانت ګرو چې کله هغه خیانت نه وکړي او کله چې خیانت وکړو نو دې بې قیمته شو الله سره هیڅ قیمت دا پاتې نشو هغه مسلمان چې د کافر په ډله کې ولاړي نو د هغه د وینې قیمت الله سره نشته نو چې د مسلمان مال خرابوي او غلا کوي نو دغه لاس اماتګر دی دا خیانتګر دی نو د هغې څه قیمت دی الله سره وګوره امام ابو یوسف رحمت الله علیه زمونږ اخلاق چې کوم دي هغې وایي چې دا کفن کټ نه کفن چې پرې کوي پخوا اوس خو نشته پخوا به خلکو کولو د مرغه به کفه وشته استو دې ته نباش وي د دې سړي لاس باندې پریږي ٹھیک ده سزا به ول ورکول شي خو لاس باندې پریږي امام سے داری وجه بیانې چې صدقه دې ته وي چې ته محفوظ ځای نه غلاو کې په پټه طریقه په خفیه طریقه باندې نه دې ته وي صدقه او قبر چې کوم دې دا محفوظ نه لري قبر مکان محفوظ نه لري ځکه چې مړ ساتنه نشي کولی او بل سوچته نه په دې وجه د نباش لاسو دا باندې پرې کیږي امام سے وی مړ نه خبر زکه ساتون کې نه دی نه داجی چې وی چې مړ تا ویني او تاسو ته आवाज اوري استاد پر سوال کول شي نه دا خلاف دي دې دې ته حنفي باندې پابند دي فقه حنفي خدا وی چې قبر غیر محفوظ دی او مړ کې کم دی دا ساتون کې نه دی اګي ویلا مړ ساتون کې دی اخیره کې چې کوم دی یو جګ دی کې خورلو اسامان دې کې خورو چې دې به ساتي لیمان سي خو دا ساتون کې نه دی فاتو ای دی هما الله دې زور خاوند حکمت ومن تابا سو کی توبہ باسی پس تو گنانا او دس کے عمل نہ بے شک اللہ توبہ بقبول کی داغو او اللہ نے بخن کے مہربان گران مخترم عوردن کو دا شیخ القرآن علامہ آفز والی سیز سے دا دور تفسیر دا ایم پی تری سیڈی دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس نانو د الله نو یریږي او دی ګوري هر یو ناس چې سلی ګلی دی دو د پاره سبا هر اعمال نیک الله ته وسیله ده دارنګ قران کریم کې دو دې ځایا بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون راغلي بما كانوا يتوسلون نه راغلي چې دی بګنه الله ته وسیله کوله درم توسل د اسماء الحسنا د الله نمونه الله ته وسیله کې الله د خپل نمونه په خاطر زما امداد وکړي لکه سورہ اعراف کې راځي یوصل اتیایم فرمای ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها درود شریف وای او دا چې کوم دی وسیله کوي الله تا لکه نبی دې سلام فرمایي چا چې درود شریف په ما اوې نو الله به لس ګناهونه معاف کړي لس رحمتونه تلیږي لس درجه ور پورته کوي په جنت کې دا وسیله ده سورت احزاب کی راضی علی النبی پنځم توسل باسماء الصالحین د نیکانو بندگانو په نمونه باندې توسل لکه نبی علیہ السلام به فرمایل اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب اسرافيل کله چې دعا به کوله د دې ملائکو نمونه به اغستل دا د توسل د اسماء الصالحین دا مطلب هم مطلب دا چې اې د جبرائیل سره مطلب ما دا کار وکړي د جبرائیل په خاطر نه دا غي نمونه به واغسته نمونه برکت نه کو ملایکی نمونه غنه خو چې قران کې راغلی یا برکت ناک نه چې په وه باندې مقرر یا برکت ناک نه وي دا دې خو وسیله ده الله دوی دې ابا شاه صفات دې یہ نہ تو صفات دا اللہ شکر نمون دا اللہ شکر دا شکر بادشاہ ہے داغی نبی علیہ السلام کرے دا خو جواز دا نہ دا حسر خو نہ دے نمون کاغذ سی سوال خو اللہ تا کرے دے قرآن خدا نہ ہوئی کہ دے اسماء نہ گن بل سن وسیلہ کوئے مخ کی توسل بن اعمال صالحون تیر شو دا مطلب دے جبریل رضی خدا یا تزما کارو کے د جبريل به څه نشته خدای جبريل ولي وي ځکه چې دا مقرب دی الله ته نه دی په نوم دوا زیاته قبلي دا څه وایي چې دا ربا ها اې د پیر بابا ربا اې د کاکا صاحب ربا اې د پلاني بزرګ ربا زما امداد دی وای کوم پوه شي په مونږ وای توسل د چا په ذات نشته دا خبره نشته اقسام پیش کوو چې هغه جایز چې دین هغه دالي دی داغه نه غلط مرتبه غسته موږ دا وایو بل توسل دې د زوات الفاضله په زوات او فاضله باندې توسل په زوات او فاضله وسیله نیول نو موږ وای دا نشته ولې تبا د زوات نه مطلب ساخلي توسل بالجسم اخلي که توسل باعمالهم اخلي او که توسط بل نسب اخلي تسا اخلي کته وای چې زه د هغې جسم وسیله کوم الله ته د هغې ذات دا خو څه خبره نه ده خو نشته او کته وای چې زه توسل د هغې په عمل باندې کوم نه د بل په عمل توسل نشته وان ليس للانسان الا ما سعى د چا په عمل ته څه نشي کولی نه توسل د بل په عمل باندې نشته چې عمل هغه کړی دی وسیله پته نه سي د دې څه مطلب او کته توسل د نسب وای داغه په نسب باندې وسیله نه سي د دوم نشته د بل چا نسب هغه تعالی څخه پیدا درکول شي چې تا هغه وسیله کې دا د وسیلې ګڼ اقسام دي او بل دې توسل بالجاه والحرمه دا نشته دا نقل نه دی ها ټیکنالوژي څه فقهاو یا اکابر دیوبند هغه جواز کړی دی خو لیکن بیا هم د کراهت نه خالی نه دغه دی جواز معل کراهت ځکه دلیل خو پینشته کنه نه دغه دی جواز معل کراهت نه په دوا کې سره غره الفاظ وی کنه مکروه جایز الفاظ وی دوا کو هغه وای چې غوري کنه نه دی وی توسل جایز ده کابر دیوبند هغه کړل نو موږ وایي مړه په دوا کې جایز الفاظ دی کنه غوړه ده د غیر معصوره الفاظ ولې په دوا کې وایي هغه معصوره وایي کنه دیو بنیاد صرف حرمت جایز کړل ځکه چې حرمت دار احترام نه دی او احترام خپل عمل دی چې الله زما پر کې د دې بزرگ احترام دی دا غي په خاطر او کې احترام خپل عمل شته ولسته دیو بنیاد تراړو ناغي پکې بل حق جایز کو او مولانا محمد قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوی دیوبندی جوړ کړو نه دیوبند هغه نه عبارت ته هغه صرف حرمت جائز کړو ورسته پیالو ناغي برکتم جائز کو تو فیلم جائز کو حالانکه تو فیل له معنا نشته نو خاطرم جائز کو دا پکې دي چې کوم د توسو وکړه حالانکه دې ته نه قتل چې اصل په دواګانو کې الفاظ معصوم دي هغه ادعیه معصوم چې کوم دي چې کوم نقل شوی دي هغه دي دغه ته نو کتلی او هر یو چې کوم دی خپل خپل جواز کو په کراچۍ کې زنګ د ملګرو او د دیوبنیانو باسو دیوبنیان وتوی تاسو دیوبنیان یې کپنچویا هغه به مونږ پنچویا وی ولی وی وجه دار چې دیوبنیان کتابونه کې غلطۍ دي هغه غلطي کړې ده زمونږ په کتابونو کې غلطۍ نشته وکړه دغه شی نه دا تساهل دانی نشوي ده الله دې معافي وته وکړي دا مطلب بل هغه وسیله چې دې زین आवाज کې پلان دی را مدد شه او ستا مطلب دای چې زما د حال نه خبر دی او زما د پاره مسوال کوي نو دا خو شرک دی او کته چې نه دی کوي نو دا خو دا د کفر په پاسه کفر شي دا د وسیلې اقسام دي ښا اصل کې د وسیلې قائلین چې کوم دي دو امامان یو امام د مکی زینی دهلان هغه دهلان چې شیعاګانو د عراق هغه ته پیسې ورکړې وي او هغه ابو طالب مسلمان دی او جنتی دی پاغه باندې کتاب لیکلو دا سره یو او دا دهلان د شریف مکه گورنر داغه قاضی القضات دین وسیری قائلو او چې څوک به حج ته تو نه دوه په زور پاغي بیات کو د مولانا عبدالحی پلار حج ته تلو او دالته ونی په زور بیات ته واغستو ولی که چا به بیات نکو نو قتلو به نو مولانا عبدالحی پلار هغه داغه متاثر شو او چې کله هندستان ته راغی نو توسل د ذات اشاعت چې کوم دی هغه شروع کو مولانا عبدالحی اول کې د پلان نه متاثر و نو عمدت الرعایه کې د شرقای حاشیه چې کوم ده هغه کې جواز د وسیلې چې کوم دی نه ولیکو ورسته بیا چې کله پوه شوی دی نو بیا رد کړي په توسل د ذات باندې دارنګي مولانا خلیل احمد رحمت الله علیه د مولانا رشید احمد گنگوی شاګرد چې کله حج ته تللی دی د حلال ونیو چې د توسل قائل شه محمد ابن عبد الوهاب نجدي پسې سپکه وایا ناغه ویلی دا لتفسی ځان بچکول لپاره او کتاب دې لیکل دی المحند علی المفند هغه کې دا قسم خبرشتا لیکن چې کله هغه راغله او بیا په دوباره تلل مکې ته چې هغه وخت کې د نجدان حکومت و ناغه بیا لیکلی دی مولانا ظفر علی خان ته چې ما د نجدان مبارک سویلیو هغه ما نه چانه اوریدلیو و زما په خپل هغه سره ملاقات شو دا نهایت خلق دی نیک خلق دی ما چې سړي کړی دی دا غیرت چې کوم نه وکا په زمیدار اخبار کې نه دا غیرت چې کوم نه اغوځي کو نو دی صرف المهند ګوري لیکن هغه دغه نه ګوري د منظور نعمانی سے کتاب هندستان کې علماء حق چې هغه صفالی کې چې محمد ابن عبد الوهاب دا یو حق پرست انسان مولانا رشید احمد گنگوی فتاوی رشیدیه کوم لیکي دا حق پرست انسان محمد زبو ٹھیک دے چې په طبیعت کې سختی وا خو لیکن دا حق پرسو او حنبلی وی مذهب نتل مولانا خلید احمد سے منی کو رشید احمد منی گنگوی دا حالتو اگر دحلال کتاب لکو فوائد السنیہ فی رد علی الوحابیہ عربی کې به زمونږ له درې کوم وو یا بوسیا باندې خو بهر حال کتاب غلي کړو او سخر دونه کړو په حق پرستو باندې داغه پرد کې مولانا محمد بشیر صحوانی صحوانی هغه کتاب لیکل او سیانت الانسان هغه وسواس شیخ الدهلان د انسان بچکول د شیخ الدهلان د وسوسونه بهترین کتاب او ډېر قابل قدر کتاب لیکل دی بل کتاب نواب صدیق حسن خان هم لیکل الدین الخالص خو هغه دونه مضبوط نه دا ډېر مزناک کتاب دی دارنګي د ترک امام چې کومو هغه یوسف النبهانی نه هغه کتاب لیکلو مجموعه النبهانی چې هغه کې د توسل اثباتو د علامه محمود آلوسی وسه د روح المعانی والا داغه وسه نعمان آلوسی هغه رد لیکو په دغه توسل باندې او هغه لیکل غایت الامانی غلا یوسف نبهانی غایت الامانی غلا یوسف نبهانی پاغی اغرب کو سما کتاب شتا خو من خود البصائر دت یو نو موږ له مزنه راکیا کتاب اگر چې کتابو پاغي پابندي وا اچانه شي کوله سو پوری چې ترکو حکومت اوس هغه چې کوم نه شای شوی دی آ کتاب شای کی دارنګي دا سه ردونه چې کوم نه وشو دې طریقې سره اصل کې د یو مصنف اول او اخر چې کوم دی قتل پکار دی علام علوسی پاغه باندې رد لیکو دا چې زید په زید ردونه چې کوم دی نو شو شیخ الاسلام ابن قیم اول کې دی صفی صفی الدین هندي شاګردو صفی الدین هندي چې هغه مبتدعو شیخ الاسلام ابن تیمیه سره مناظره وکړه شیخ الاسلام ابن قیم هغه وخت کې کتاب الروح ولیکو او هغه کې ډېر غلط خبره ولیکلې لیکن چې کله هغه شیخ الاسلام سره تللی نو بیا هغه د کتاب روح رد چې کوم نه کړی قصیده نونیه کې دا هغه رد چې کوم دی بیا هغه کړی دا رنګي شیخ الاسلام ابن تیمیه سخ منطقی و منطقیان باندې مکمل رد چې کوم دی لیکلی کتاب الرد علی المنطقیین هغه کتاب لیکل دی داغي پرد کې تهاتف تهاتف الفلاسفه اور چې څوک فلسفو ته پریشان وي به پخپل پریشان دي بیا د امام غزالی شاګرد داغي پرد کې چې کوم دی کتاب لیکو او د توسی هغه دلایل هغه مات کړو علامه شارستانی هغه فلسفه باندې رد کړل دي مشارعه الفلاسفه را پرزو د فلاسفه اوی داغی رد بیا توسی چکم دینو کرده مسارعتو مسارعتو الفلاسفه چاچه فلاسفه را غرزولی دیگه منگا رو پرزو اوی اگی بیا دا چکم دینو کری ها ناکار سره د چنګیز او د هداکو خان ملګرو رومبیا د معتصم بالله په دربار کې او شرارت هغه ته جوړ کو او دغه تاتاریان چې کوم دی را خلاص کړو او اسلامي حکومت ته ختم کړو نه دې طریقې سره مطلب دا چې د مصنف اول او اخر کې کوم دی دا ګور چې د دې اول څه حالت نه په توسل کې چا کتابونه لیکلي علماء دا غیر نه لیکلي مولانا حسین احمد مدنی د مولانا حسین علی رحمت الله علیه د شاګردانو بارکه وایي چې د مولانا حسین علی رحمت الله علیه متوسلین دی ډیر تشدد کوي ډیر سختی کوي چې دا د مولانا غنگوی د کتابونو نه خلاف ده خو بیا وایي وی اگر چې نن د بریلیانو جواب کوم دقه څه پکار دی چې څنګه دی یې کوي نو اول کې وی تشدد کوي ادا وی جرا دغه څه پکار دی اصلي کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه د محدثین سره سره سیاست تم کوي د چې سیاست په عالم کې راشي دا الفاظ دا کار به هغه څنګه پاتې کیږي او کمی تشدد څه خبره دا څه ناجیز خونه ده امام احمد ابن حنبل تشدد نو کړي چاغوی د قران د پانم قدیمی دي او دا کاغذم قدیم دی د باطل درد د پار مخامخا چې کوم دی تشدد کې دا څه خبره نه د وسیلې مطلب چې کوم دی هغه نزدېکت الله تعالی په اعمال صالحه داغه کتاب د مجموعه الفتاوا فتاوا دا خود مولانا عبد الحی اقوال ټول متناقض غونډه دي یو جدا یو مولانا مهاجر مکی نه امداد الله مهاجر مکی غیر اخو عالم نو وښه اخو عالم ولن داغه خو سره ګیله نشي کول خدای ډیر عالم او د اقوال ټول متعارف قرآن شیخ یو ځای کې فرمایلی چې دا دغه چې کوم دی مولانا عبدالحی داګه مولا د مولانا څوک سړی ویني او په خوب کې ولا څوک سور کوي او د خدا خړو ما سره وینا کذالک فی الدنیا الف لام میم دایاتن اف صفت حکیم